د دې دا نه دا درې مې څه شروع کیږي ملګرو درې مې څه چې کوم دا دا به چلیږي د آیت نمبر 253 پورې ښا 253 د درې مې سپاره اولنې آیات چې ختم شي نو په هغه باندې به مطلب دا چې دا اولې دا درې مې څه ختم شي په دې درې مې حصہ کې بیا ځان ته سلور بابونه دي سو بابونه دي سلور بابونه دي خدا بیا په سلور باب مشتمل ده چې په دې حصہ کې بعض کیږي درې مدعوه ده القتال فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې جنگ کول په اوله حصہ کې لا اله الا الله صحیح شو کنه التوحید په دویمه حصہ کې الرسالت په دریمه حصہ کې القتال فی سبیل الله خدا قتال فی سبیل الله چې ذکر کوي د دې لپاره به ترزوی خپل انداز کې به ذکر کوي اوس دا اولنې باب تر 195 نمبر آیت د دې کې دعوت له قتال فی سبیل الله دی او هغه قتال فی سبیل الله به رست راشي په آیت نمبر 190 او 191 کې وقاتل نه دا دغه دعوی په دغه لکن دا دعوی په 193 کې دا وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه دا دعوه ده ويكون الدين كل ويكون الدين لله دا دا دعوه خا اوس دغه خو دعوه شو 193 نه کی اوس راځه د باب خلاصه څنګه را تجزیه څنګه ده تجزیه دا سره یاره چې اول دا سه ترجو کی چې اولا دا د ته خو jihad شروع کې خو مجاهد کې صفات پکار دي کنه نو اولا د ځان د اصلاح د پاره سن ذکر کوي لس امور ذکر کوي سو امور لس امور ذکر کوي دي ته وای شخصي انقلاب او شخصي اصلاح او شو کنه ذاتی اصلاح دا په 177 نمبر آیات کې برابر کی بیا د 178 نمبر آیات نه دی دا نه بسلور قوانین ذکر کوي سو قوانینو چې ځان خو دې سم کو معاشره سم کا نظام سم کا کله ملک حکومت تی کنا نو نظام سم کا اول قانون سره دې نظام د اصلاح لپاره هغه دې القصاص قصاص ته په ملک کې امن راوړه د خلکو ویني چې دغه شي محفوظ شي نو دا غي لپاره قصاص دی او هغه قصاص ذکر کوي په 178 او 179 کې دا غي دغه فائدې او حکمتونه هم ذکر کوي او دا غي قصاص تر دو طریقم ذکر کوي بیا د 180 نمبر آیات نا دویم دغه ذکر کوي په دریو آیاتونو کې بدا ذکر کوي 180 81 او 82 په دې دریو آیاتونو کې به دویم قانون ذکر کوي د مال حفاظت د مال منصفانه تقسیم ځکه چې نقد پسې بیا مال لیکل نو دا دریم دویم قانون شخه دویم قانون بدغی دریم قانون به بیا د 100 تر 80 نه شروع کی او دا قانون به بیا چلیږي تر هغه 187 پورې قانون خلند دی هغه قانون د د دغه د اصلاح لپاره د عقول د اصلاح لپاره د عزتونو د دغه د بچ کول لپاره دوی دریم قانون دی هغه د صيام او د روزو روجه چې کوم د نغونی سي نو په معاشره کې به اصلاح پیدا شي دیو بل دکو درد پیدا شي فسادات تبن شي دا څه نه بکیږي خو بیا په دې مینس کې د روجي د پاره بعد قوانین ذکر کین نو هغه بیا وګدیږي او دا برسیږي تر هغه 186 نمبر آیات پورې صحیح شو د 188 نمبر آیات کې سلورم قانون ذکر کړي پاغه کې منع د عقل الاموال بالباطل نه صحیح شو دا سلور قوانین د سره پاره دي د اصلاح د معاشري او د اصلاح د نظام د پاره چې ملکم اصلاح قوم اصلاح خو شو کنه نو په دې مینس کې بیا یو دغه یو مسله ذکر کړي صحیح شو کنه او هغه بعد چې د هغه مسلې خلاصه اصلاح د بعضي دغه دا رواجونه بعضي رسمونه پاره باندې رد کړي او هدي په څلورم آیات کې په 193 کې بیا دعوه وی او بیا د اغي دعوی سره بعضی متعلقات په 194 کې او 195 کې دا به ذکر کې ان شاء الله تعالی په لنډه خلاصه کته چاته وای کنه نو وته به چې اول لس قوانین د ځان د اصلاح لپاره بیا څلور قوانین د معاشري د اصلاح لپاره او د هغې نه ورستو چې کوم دی نو بیا ورپسې د دعوه د قتال شروع کیږي او د هغې بعد متعلقات بس مسله اسانه ده تاسو ته ګورئ ښا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ليس البر ندنيكي دا جواب د اعتراض د چا د يهودو يهودو دا وی چې ګورا مونږ په نیکیو مونږ چې کم جانب ته مخکاو پوښ کنا نو مونږ مشرق طرف ته یا مونږ مغرب طرف ته مخکاو نصارا وی مونږ دغه ته شبیت الشرق ته مخکاو او يهود وی مونږ بیت المقدس مخ ته مخ کو دا د انبیاء علیهم السلام قبله واغی وی دا د انبیاء علیهم السلام قبله وا لہذا د نیکی کار دغه د بلوی د نیکی کار دغه په دی وته الله تعالی رد کوي چې ولکه نیکی په دې کې منحصر نه ده چې فقط یا مشرق ته مخ کا یا مغرب ته مخ کا د نیکی نور کارونه هم ډیر دي ها را منحصر دام د نیکو د کارونه یو کار دی صحیح قبله ته مخ کا ولګر ته پای کې تاسو غلط یې ها صحیح قبله ته مخ کول دا یو د نیکی کار دی خو د دین علاوه د نیکی کارونه نور هم ډیر دي د دین علاوه نور کارونه د نیکی ډیر دي لیس البر نه د نیکی نه د نیکی خدا رست دا ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا خبر دی نو دلته کې مبتدا سره مبتدا چې کوم دی نو هغه دغه دا مبتدا نه اسم د لیسا او خبر د لیسا خبر د لیسا البر دی صحیح شو کنه خبر د لیسا دغه دا ان تولوا وجوهکم دی او اسم د لیسا چې کوم دی هغه البر صحیح شو کنه نو او معنی به د حصر کې لیس البر نه د نیکی را بند نه د نیکی منحصره ان تولوا وجوهکم په اړول د مخونو تاسو کې قبل المشرق طرف د مشرق تا والمغرب او طرف ته مغرب تا پدې کې یوازې نیکی نه درامن حاصله چې بس تا نیکی د دینه جوړه کړی دا چې ما دی خوا مخ کو ما غي خوا مخ کو خا نیکی سره ولکن البر د دې آیات نه علماو استدلال کړی دی چې والکه فقط په دی باندې به یو سړی ته مسلمان نه وای چې هغه قبله طرف ته موس کوي پوه شو کنه او کلمه ویلې ده که د اغین غیر په د کې بیا د کفر اعمال او اسباب موجود شو امارات الكفر مکفرات پکې رااله هغه کارونه چې پاغي سره کافر کیږي نو بیا یواز ایمان پدې کې نه درا محدود چې نه بس د قبله ته مونږ کوي کنه لکه دا فوجونه چې دا موجوده زمانہ کې کم دي اردوګانې او فوجونه خلک وای او دا خو موس کوي دا خو قبله ته زمون قبله ته مخ کوي اهل قبله دی وای الکه دا اهل قبله هم انا ته کویږي ته ورته ته کتابونه وګوره د عقاید چې اهل قبله چاته وای فقط دې ته نه وای چې قبله ته موس کوي اهل قبله او د فارز خپل شرایط ته ضرورت دین بمني دوی خو ضرورت دین نه مني کفر قانون نافذ کړي او دا غي نه دفاع کوي لهذا دا ایمان فقط په دې کې نه دی را محدود چې قبله طرف ته مونږ وکړو صحیح شو ها ليس البر نه د نیکی محدوده ان تولوا په دې په مخ کولو کې وجوهکم د مخون استاد واړول د مخون استاد کې قبل المشرق طرف ته مشرق ته والمغرب او طرف ته مغرب ته چې یا دې خوا مکه یا خوا مکه ولکن البر من امن بالله دلته ولکن البر من امن بالله لیکن نیکی اے معنا دا ترازی نیکی هغه څوک ته چې ایمان راوړي په الله باندې هغه نیکی ده ته نیکی پوه شو کنه نه نه نه دلته کې تقدیر دی وایا ولکن ذل بر لیکن نیکی کون کې سړی لیکن نیکی والا سړی من هغه څوک دی یا دی بل طرف ته راولا ولکن البر لیکن نیکی بر من نیکی دا هغه چا دا امن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر په اورز رستنی باندې والملائکتی په ملائکه باندې نو ایمان بالله دار چې الله واحد لا شریک منی په اسماو کې په صفاتو کې په ذات کې ها په حقوقو کې په ټولو کې ول کتاب بل ایمان راوړي په کتابونو باندې دا ال کتاب دا جنس ته جمع ته مراد ده په کتابونو باندې ایمان راوړي ون نبیین او په ټول پیغمبرانو باندې ایمان راوړي دای کو د عقیدی سره متعلق خبره شو چې د زړه اعمال به سوي ایمان بالله بالیوم الاخر بالملائکه بالکتاب بالنبیین دای د زړه معاملې شو وآت المال علی حبه دا استعمال د جوارح او د بدن دغه اعمال دي سي وآت المال ورکی مال علی حبه علی حبه سمانه دا مع حبه سره د مینې د دنه د دغه مال سره یلکه د مال سره مینه شته او د الله په لار کې ورکی نو دانی کی دخه د مال سره مینه په کم ټیم کې حدیث کې راځي وای انفاق هغه دی چې ته سي ته صحیح شحیح ژوندې او بخیل بخیل دا مطلب نه چې ګنې بخیل بخیل دا مطلب دی شحیح معنی دا ده چې ته په داسې روغ حالت کې چې مال سره دې مینه شته یو سړی دی هغه مړ کیږي د بچو سره ورانه ده او چې مرګ حالت تورت د پوه چې نور خو زما مال په کار نه راځي وای دا ټول مال می صدقه کوي لکه په دې وخت کې اوسره دا غسه بیر نه دی دا بیر نه دی ته چې روغ وې تا کله خیرات کړو چرته تا نه کو پاغه ټیم کې اوس کې نو معلومی کې اوس کو تا د مال سره مینه نشته دی وات المال علی حبه دا معنا شو یو معنا دار یا وات المال ورکی مال علی حبه علی حبه په مینه د الله په مینه د الله یو دا چې مال سره خپل مینه وا یو دا چې مینه د الله سره دریم دا دی وآت المال ورکی مال علی حبه سره د مینه د دې ورکولو نه چې دا ورکې نو دام په مینه ورکې دا نه چې ته سوالګری دوره مجبوره کړې چې اخیری دې جیب نه لاسو روپ نوټ راواست او په زور دې ورکې ته هوا اخلا خو څه کنه نو دا سره دا د مینې په وجه خرج نه لري دا بیا ته زړه نه ورکینو دا بیا نه مرادو دا بیا بیر نه دی او ذویل قربا چاته ورکی رشتہ دارانو ته ورکی اول رشتہ داران را مخ کې کړل ځکه دوی حاجت سړی ته مخ کې معلومیږي دا خپل خپلوان سړی ته معلومیږي چې کم خدای او کم تکلیف کړي ول یتاما به ورپسې یتیمانان راوړل یتیمانان نو ته ورکه یتیم هغه چې مارته په پلار مړی دی په ماشوم وي ښا نو دغه سره بلوغ را مخ کې دی یتیمانانو ته ځکه چې دی غریب هم دی او بل د څوک شته هم نه کار نو په دې وجه باندې دی مخکې کو والمساکین بل مسکینانو ته ورکي وابن السبیل د لارې زوی مسافر مراد دی ښا مسافر ته ورکي والسائلین بل سوالګر ته ورکي وفر رقاب او په آزادول د سټونو کې آزادول د سټونو سدي غلامان په آزادای بندیان د بندیانو د آزادولو لپاره مال ورکي واقامت خدا مال دا مال خرج کړي د الله په لار کې خدا ور انفاق ته خو غیر زکات د زکات نه غیر نور مال ورکول دي ها اوس پسې وی واقام الصلاه پابندی کوي د منځو دای بل عمل دی وآت الزکات او بل عمل وګوره زکات ور کوي دا زکات ورکول دا مخکې مال ورکول زکات نو ما تاسو ته وی دا به اصل کله خرچه کې چې خلک غریبانان دی او ته مال ذخیره کې په دې الله ګناګاری بیا خو شو کنه نو بیا به زکات نه غیر او نورم خرچه کې دغه رنګ جهاد په دغه کې هم خرچه کې ځکه وایي چې ان فی المال لص ان فی المال لصدقه غیر الزکات په مال کې داسې صدقه مشته زکات نه غیرم بل واجب انفاق شته ښا زکات ورکي والموفون بعهدهم بل صفت وګره دا والموفون بعهدهم دا پاغه بار ځای باندې چې کوم د نوع عاطف به کی ها ولکن البر من امن بالله لیکن نیکی دا غچاله چې په الله ایمان راوړي پاغه ځای من امن باندې به عاطف کی ولکن البر لیکن نیکی ها ولکن نذل بر لیکن نیکی والا الموفون هغه کسان دي چې وفا کوونکي وي بعهدهم فوادو خپل باندې اذا عاهدو چې کله وعده وکي دې کې د ماضي سی غرا نه وړه چې لکن البر من اوفا بعهدي ولې را نه وړه دلته کې نور کې خټول آتا دغه چې کوم دنو اقام او آتا زکات او دا ټول خو په ماضي سره سره ذکر کړل دي کې اسم فاعل لاړو دي کې اشاره دوام او استمرار طرف ته چې په یو وخت وفا د وعده نه کوي بلکې هر وخت د وعده وفادار وي اذا عاهدوا کله چې دوی وعده وکي والصابرین والصابرین مخکې الموفون ما دغه راوړو مرفوع راوړو خ الموفون او الصابرین منصوب راوړو دا ولی ځکه چې دلته کې دا خصوصي خلق دلته تقدیر دی واخص الصابرین منهم او زه خاص کوم صبر کول کې خلق د دوی نه چې صبر کول کې خلق ډیر نه کان دي ښا پوښې نو دا منسوب دی په فعل مقدر سره فعل مقدر اخص دی واخص الصابرین منهم او خاص کو مغه کلک خلق د دوی نه فل باساء په وخت د تکلیف کې والضراء په وخت مرض کې الباساس شه دی هغه مالی تکلیفونه صحیح شو کنه مالی تکلیفونه الضراس دې هغه بدني تکلیفونه پاغي وخت کې دې څه کوي دې دې صبر کوي دې کله کوسي کې دې دین نه ناوړي یو دویم نمبر چې کوم دې جزع فزع نه کوي وای دا څنګه چلې په مونږ باندې دا حالت راغی او دا الله مونږ ته داسې کتلی دي نو دا دا خبره نه کوي فل باسای والضراء وزلزلوا او په وحین البعث او په وخت جنگ کې په وخت جنگ کې چې کوم دې نو دې صبر کوي دا نه کوي چې جنگ راغی او دی وای چې بس خپل زور ورکا و تختا نه نه دی په دې د خپل موقف یا دین پرېګ دا دا څنګه حال د امریکا رااله بس ور سره شه نه نه نه وحین الباس په وخت جنگ کې به صبر کې لکیږي په خپل موقف او دین باندې نو دا درې حالت شو یو مالی تکلیف یو بدنی تکلیف دا دواړه د الله تر طرف نه دي د الله په تکلیفونو صبر کوي وحین البعث د او د دغه طرف نه دشمن د غیر الله تر طرف نه تکلیف راغی باغی باندې څه کوي صبر کوي اولایک الذین صدقوا دا کسان چې دي صدقو دوی وفا کړی دا ها یا رښتیا ویلي دي په دعوت ایمان کې و اولائک هم المتقون هم دا کسان پرهیزګار دي متقی دی په جند کنا دي ته امام بخاری باب قائم کړي باب امور ایمان او بیا په کې د آیات راوړي دي دا امور د ایمان دي دا لس چیز نه ته ذکر کړ چې ویش ماره دا په دې کې چې کوم دنه په دې باندې به ته ځان اصلاح کی مجاهد څخه په ځان کې مدا چیز نه راولي پوه شو کنا چې کوم دی وس رسیږي غو فعلا کې چې کوم دی وس نه رسیږي دا غي به اراده کې نو دا کارونه بکې یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص اوس هغه نور قوانین شروع شو معاشره سم کا په ملک کې امن چې کوم دنو هغه په ځای باندې کا نو هغه د پاره د امن د بحالول د پاره اول د سړی ځان نه چې ځانونه محفوظ شي نفسونه هغه د پاره غټ قانون څه د قصاص ته یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القصاص قصاص ها اوس فرض د قصاص د بنه ساقط دیږي نه په وخت د غختو د وارث کې چې وارث وې د قصاص غواړم نو په هغه ټیم کې فل قتلا فل قتلا فل مقتولین په مقتولینو کې په وجلو شو خلکو په تاسو باندې قصاص فرض کړی شوی دی دا الله تر طرف نه او دې ته صيغه د کتابت راوړه کوتبه چونکه کتابت دین موږ معنی د فرض اخلو لیکل شوی معنی راځي چې لیکل شوی دی او فرض معنی ځکه اخلو چې دا لیکل یو سیس کې نقش جوړ کی پوخ وي نو دغه شان ته دا فرضیت چې کوم دغه داسې پوخ وي ښا الحر بالحر آزاد سړی په بدل د آزاد سړی کې دی والعبد غلام بالعبد په بدل د غلام کې دی والانثى او خذا بالانثى په بدل د خذ کې ده دا ځای په مشکلات القرآن کې یو دا غځایونه لري چې هغه ستدي هغه مشکل دي صحیح شو کنه ګوري ورته ګوري دلته خدا سره لکه مشکل دي چې دلته خدا سره راغلی چې آزاد په بدل د آزاد کړي نو مطلب آزاد د بدل د غلام کې نه قتل کی صحیح شو کنه که آزاد سړی را پاسې د غلام قتل کو صحیح شو نو آزاد سړی به داغه بدل کې نه قتل کیږي ظاهرا خدا معلومیږي والعبد بالعبد او غلام په بدل د غلام کې دی نو غلام به د غلام په وجه قتل کیږي که غلام قتل کو نو کدا غلام را پاس دو آزاد قتل کو صحیح شو بیا بس چل کیږي والانثى او خذا تدا بالانثى په بدل د خذ کې دا نو خذا په خذا قتل کیږي که سړی خذا قتل کا نو سړی با نه قتل کیږي صحیح شو سړی با نه قتل کیږي او ښځه به په ښځه قتل کیږي که ښځې سړی قتل کړو بیا بس چل کیږي نو دا د دې دا نه مفهوم مخالف راغه دا چې ګنې مطلب دا دی چې ښځه به سړی به په ښځه نه قتل کیږي آزاد به په غلام نه قتل کیږي غلام به په آزاد نه قتل کیږي او خزه به په سړی نه قتل کیږي او حالان کې خبره خدا سي نه ده مسله دا سي نه ده مسله د شریعت نه ثابت څنګه ده شریعت نه ثابت ده د مونږ او غلام آزاد په غلام قتل کې دی شي سړی په خزه قتل کې دی شي خو شدا بل جانب خو خود دی خو لیکن سړی چې خزه قتل کی وجل کیږي به قصاص کیږي با سړی که غلام قتل کې قصاص کیږي با امام شافعی سے خود غلام په باب کې خبره نه کوي هغه وایي آزاد په غلام نه قتل کیږي د دې آیات نه استدلال کوي خو البته سړی په خزه باندې وجل کیږي چې سړی خزه مړ کړه وجل کیږي نو موږ وایو په آیات کې دی امام شافعی ته په موږ اعتراض کوي وای تاسو وګوره آیات ټول چې کوم دین هغه سکړو هغه پرې خو دو چې سړی په غلامم قتل کوي آزاد سړی او په خزه قتل کوي موږ ته نه نه تاسو یو ځای کار وکړو چې سړی په دغه چې کوم دی په خزه باندې قتل کې نو خدل ته خدام راغلی چې خزه او په خزه قتل کیږي سړی په خزه نه قتل کیږي بیا خدام شو امام شافعی سے کوئی نال ته حدیث ته کان پوه شي سړي حدیث ته چې مطلب دا لته سړی په خزه قتل کې دی شي نو مونږ ورته وایي چې څنګه تاسو سره حدیث داسې مونږ سره حدیث تا پوه شئ خبره دا ده چې موږ په حدیث کې راځي د مسلمانانو ویني چې کوم دي کنه هغه یو برابر دي المسلمون ها مسلمانان چې دي اکفاء دا یو برابر دي په دمائهم و اموالهم په مالونو او په وینو کې نو چې اوس یو برابر دي نو قتل کیږي باندې څه چلو امام صاحب التا خبره خدا شو اوس آیات سره څنګه چل کې امام شافعي سے وای مونږ وتو د آیات خاصان خبره دادا مفهوم مخالف اے خبر کا وکړه مفهوم مخالف دا په احکامو کې نه دی معتبر په احکامو کې نه دی معتبر پښتو کې خلک داسې وي یو سړی وي کنه فلانه ډیر ښه سړی ابل ته یو موږ پسې بلاسي پولیس ګرځي خبر ورته دي نه لکه تا نه یادو د خدای مسلمانه پوه شو کنه فلانه ښه سړی دا غي مفهوم مخالف دا راځي چې ته ښه سړی نه خو مفهوم مخالف نه لمو مفهوم مخالف نه دی معتبر دلته چرالل چې آزاد تبدل د آزاد کې قتل کیږي خدا خو نه راغلی چې آزاد په بدل د غلام کې نه قتل کیږي راغلی دي نه دي راغلی غلام د غلام په بدل کې قتل کیږي خدا خو نه دي راغلی چې آزاد پکې نه قتل کیږي نه قتل کیږي ولا ټکه خو نه راغلی دا خو تا په خپل مفهوم مخالف نه راو باسه خزا د خزې په بدل کې قتل کیږي خدا خو نه دي راغلی چې سړی به نه قتل کیږي دا سفار راغلی دي نه دي راغلی دا څه خوندې راغلی چې دې باندې نه قتل کیږي دا نه قتل کېدو ټکه خو پکې تعالی مفعول مخالف نه راو باسه نو میرا او باسه پوه شئ میرا او باسه نو په دې باندې بیا باز دغه کوي چې البته په حصر کې معتبر دی په حصر کې مفعول مخالف سره معتبر دی خا نو دلته کې حصر بیا دغه مال وای ته حصرې ا دغه چې کوم دی هغه ماخلا حصر افراد ته واخلا صحیح شو کنه یا حصر اضافي واخلا نو حصر اضافي چې ته اخلي نو هغه به داسې شي ګورې ورته كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر حصر حقيقي دا دی یو حصر حقيقي دی یو حصر اضافي دی حصر حقيقي دا دی چې توای چې دا شی فلانی کړه دی بل هیڅ چا نه دی کړه بل هیڅ چا د حصر حقيقي دی حصر اضافي دا دی چې مثلا یو کار دی دریو کسانو کړه دی ټیک ټیک وکنه تا ته یو سړی راغی او د دریو کسانو دا کار دم کړي دم کړي دم کړي خو تا ته یو سړی راغی او تا ته ویلې چې دی مفتی صاحب دغه کار کړی دی ته ته وای نه نه هغه دی شفیق مفتی صاحب نه کړی هغه دی مولوی صاحب کړی هغه چا کړی دی مولوی لکه یوازې دی مولوی صاحب نه کړی دی کرام مو سره کړی دی پهلوانو مو سره کړی دی خو لیکن دا خبره ده چې تا لا مفتی صاحب د دا مولوی صاحب ته یاد کړم تا هغه په مقابل کې چې هغه نه دی کړی هغه نه دی کړی اوس را واخلې مشرکینو کې هم قصاص وو په يهودو کې هم سو قصاص وو په نصاراو کې هم وو مشرکانو قصاص چکم دی هغه کې یو شانت تحریف کړو مشرکان به لګیدل هغه با بدل قصاص غستو څنګه دا سکار به کو چې تا به ته سړی مړ کو هغه به مونږ کې اوس نن سبا شروع دی کم سړی چې به سړی مړ کړو نو هغه به هغه خامخانه وجلو بلکې هغه به وی چې مونږ به د دینه د سر سړی وجو د سر سړی به څه کوت نه وجنو داس خو فلانی کړه دی نه فلانی به کړی خو زه به تیر سر سړی وجنو ټیک شو یهودو دا طریقه او په قصاص کې چې هغه به وی چې نه دا غي مختلفه قبیلی وی چې د فلانی قبیلی نه بنو نذیر نه سړی مړ کو یو بنو قریظه وجل دی نو د بنو قریظه نه به دو وجل کیږي ته وجل کیږي نصارا په سر قصاص پرېخه وي مړه بس خکار دار بس دیت پاک لو نه کو دا کسی الله وای كتب علیکم القصاص فی القتلى رت نصارا او چې نصارا او قصاص شته دي تاسو چې قصاص ختم کړی دا غلط کار دی پاکستان حکومت تا چې قصاص ختم کړی دا غلط کار دی خو پاغي ورچو اوس الحر بالحر په دینور رواجونو راځو الحر اے دا بدا سوائی الحر یقتص الحر یقتص آزاد سڑے با آ یک الحر القاتل دا بو سره لګي الحر القاتل آزاد سړی چې قتل کړي دی یقتصو قد قصاص کولی بشي بدل الحر المقتول په بدل د هغه خور کې چې هغه قتل کړي شوی دی یا لکه هغه قاتل خور به وجنی بل بنه وجنی دا د دې لپاره راوړل دی قاتل خور به وجنی بل بنه وجنی چې نو درې غزه ته سر سړې وجنی صحیح شو والعبد القاتل والعبد الذي قتل هغه غلام چې قتل کړي دی پوشوی یقتص قتل کوله قصاص کوله بشي بالعبد المقتول ها په عبد مقتول سرا دانه چستانه غلام قتل کو یا دنا آزاد سره قتل کو خو قاتل څوک دی قاتل غلام دی اته وای چې نه زخه دا غا غلام نه قتل ما زبت نه آزاد وجل مدرګه زمانه آزاد وجل یا زما غلام وجل خپل بچ آزاد وجل نو دا دغه سره دا د مختص منه چانه چې قصاص غستل کیږي د هغه په باره کې دا حصر دی والانثى التي قتلت هغه خزه چې هغه قتل کړي دي تقتص قصاص کولې بشي بدل الانثى التي قتلت په بدل د هغه خزه کې چې هغه قتل کړي شوی دا معنی خزه وجل نه پوښ کنا نو زه به بدل ساخلم بدل بچ هغه چې وجنې چا دا وجنې چا نه زما هغه ته ګورم که وجنې سړی و خو سړی په وجنې خو چې وجنې خزر نه دانه چې دا بدل په چا باندې اخلم بدل په سړو باندې اخلم زرداری له پکار دادی کنه چې هغه بدل سو اخلي بدل هغه له سړو نه اخلي ځکه پوه شو کنه ځکه هغه نه خزر وجنې دا خدا خبره چې چا وجنې دا خو شي چې وجنې وایي اوس ته د قاتل نه بدل اخلي نه چا نه اخلي پوه شي د استاد محترم استاد الاساتذه علامه حسین علی صاحب هغه دا ځای په صورت مائده باندې حل کړی دی تاسو ول صورت مائده مائده شپږم سپاره راو باسي آیت نمبر 45 تاسو وګورئ وکتبنا علیهم فرض کړو مونږ په دې بنی اسرائیل باندې فیها ها په دغه تورات کې ان النفس بالنفس یا فیا په سبب دغه شدی کوم لانجه راغلی وي ان النفس چې نفس پي بالنفس په بدل د نفس کې دلته نه مولانا حسین علی صاحب داسې وایي چې قصاصونه دو دي یو ته قصاص فی النفوس وایي سورته وایي ان النفس بالنفس یو ته قصاص الاطراف وایي قصاص الاطراف لاس پا یو سړی بالکل قتل کو سړی دیوالو روح دې ختم کو او یو دال چې ترک وګه ته کټ کو سترګې ته وباسره وای دا دوه قسمه قصاص صحیح جو قران کریم کې اوس راشه دی ځای ته هغه دلته هم دا دوه قسمه قصاص جوړی بیا په هیڅ اعتراض نه راځي که بیا دلته کې دا دغه راشم کنه دا مفهوم مخالف واخلم ځکه چې حصر دی نو بیا په اعتراض نه راځي هغه وایي آیات دوی سی دی یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلى اې مومنانو په تاسو باندې فرض کړی شوی د قصاص په قتلا په بار د قاتل مقتولینو کې په وجلو شو خلکو کې بقسوي قصاص بوي دا قصاص النفوس ته وي دا سره دا د نفسونو قصاص ته بس دې ځای باندې ودرېګا په دې کې چې څوک وجلو ک سړې وجلو ک خزه وجلې وا ک غلام وجلو ک آزاد وجلو کو چې کم قاتل دغه بس کیږي هغه به قصاص کیږي بس دې کې خو یو برابر والے د دې نور بیا قران تفسیر نه کوي بس ان النفس بالنفس نفس دا غم دې د دم دې صحیح شو کنه کاغه غلام دې کاغه خزانه خو به هر حال نفس دې بس دې دا غي بدل کې برته نفس شي صحیح شو اقوال ته ولګي دو هغه آیات دې تفسیر اوس راشه الحر بالحر دا څنګه لګی وای دا الته چې کوم قصاص الاطراف په سره ډایرک شروع شي والعين بالعين وای دا به هغه سره واخلي نو څنګه بشي عین الحر تقتص بعین الحر سترګه د حر سړی په بدل د سترګې د حر کې دا د غلام سترګه چې او باسلا هغه کې د آزاد سړی سترګه نه دا مثلا ده ها بلکې هغه به دیت ورکړي هغه به څور کوي دیت ته ورکړي ځکه چې غلام نیمه ده سړی ده دغه دی په نفس کې نه دی خو په اطراف کې دی نو عین الحر تقتص بعین الحر سترګه د آزاد با بدل د سترګه د آزاد کی پوښوي عن کل حر یقتص بعن فی الحر پوزه د آزاد د بدل د پوزه د آزاد کی وی صحیح شو د غلام په پوزه باندې د آزاد سړی پوزه نه کټ کیږي قضا دسته خو هغه بس شي هغه تبا هغه ته خو بیا دیت دی خو البته که غلام د غلام سترګن بیا خو یو برابر دی نو بیا بل دنم سترګوزی کده دا غنه غاخسته او د دنبم غاخوزی کده دا غنه لاس کټو او د دنبم لاس کټ کیږي کده دا غنه غوک کټ کړو او د دنبم غوک کټ کیږي کده دا غنه مطلب دا چې پوزا کټ کړي والے دنبم پوزا کټ کیږي نو دا په پدی طرز باندې ولګي البته کدا کار آزاد د غلام سره کړو نو د آزاد غلام په مقابله کې آزاد چې کوم دنو اغس په اطراف کې احساس نشي غستلې اطراف کې بیا غدیت ورته صحیح شو په غوږ پسترګه پوده کې بیا څور کې یو بدیت ورته او دغه پینشته ده قصاص پینشته ده صحیح شو کنه خزم نیمه ده او کچرته مطلب قتل کړل بیا قتل کی بیا وخت نو هغه اول کتب علیکم القصاص فی القتلا پاره کې خو برابر قصاص ده چې نفسونه دي كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس بس هغه نفس بالنفس دا رستو الحر بالحر دا قصاص الاطراف سره ولګو الته په هغه آیات ته پنځه سال وختم د مائده کې اول قصاص په نفوس ته رستو قصاص په الاطراف ته نو دلته اول قصاص په نفوس ته كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر دا به قصاص الاطراف شي غلام د اسیر نه وسته ها غلام د اسیر نه وسته یا شد دی هغه کې بیا سره ډبل څه جوړي صحیح شو او هغه بیا الته نه الته فقہ کې بیا هغه تفصيلات فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فمن عفي هغه چاته چې وبخ فمن عفي له هغه چاته چې وبخل شو من اخيه د دې ور خپلنا ورور څوک تیار شيء ان څه شي د قصاص نه د رور د طرفه مو قصاص څنګه بخره کیږي لکه دا رور هغه وارث د مقتول دی کم سړی چې وجل دی کنه د هغه وارث ته دی هغه وارث ته ویا زبسته مال ته دا قصاص سکړو معاف کړو خو اوس شیئن لک شی نو لک قصاص معاف کیږي ته وا چې راي زیدا سے لک قصاص معاف کوما خو نور نه معاف کوم نو قصاص خو دغه دی چې سر چې والي کیږي نو پای خو نور بیا سم نه کیږي نو لګ معاف کیدل څنګه لري لګ معاف کیدل صورت په قصاص کې دادي چې دري وارثان دي د مقتول کم سړی چې قتل شوی دی وجل شوی دا غدري وارثان دي یو پکې را پاسې دا غوي یره زماره طرفه کوته قصاص معاف دي دوه ورونو وی چې نه مونږ پرور قصاص نه معاف کو اوس پدې دا کې بس چل کیږي که سړی وجنو نو یو طرفه معافی ده که سړی نه وجنو نو یو نو دوه طرفه چې کوم دنه معافی نشته هغه وی قصاص کیږي با په دې صورت کې مسله بیا دیت ده چرته دي دیت ته دي قصاص لاړو ځکه قیاس قصاص ته جزی نه قبلې سړی خو یو سړی دی یو نفس دی نو چې لګ پکې معاف شنو لګ لګ پکې نشته دی یا به معنی نه او یا به پورا معنی خو چې هغه قصه ده نو اوس په پورا معنی چې باس ته قصاص خو معاف شو دیت ته پیرا شي دیت ته رجوع لاړ شي او په دیت کې بیا دا کې دی شي چې لګ معاف کی یا ډیر معاف کی بیا په هغه کې تجزی کې دی شي او په دې کې تجزی بیا نه کیږي ها په دې کې تجزی نه کیږي نو په دې کې صورت دغه جوړیږي چې یو ک یو وارث نو هغه بیا دا نشي کولای چې یار زه ورته داسې کومه چې لګ وته معاف کوم لګ بسنګ معاف کو سړی خو مړ کیږي بس کیسه ختمه ده لګ بیا نه معاف کیږي هغه بیا نه جوړیږي صورت خو که وارثان ډیرو نه پاږي کې د لګ مطلب دا دی چې یو پکې خپل قصاص معاف کی نو چې یو معاف کو نو هغه لګ معاف شو هغه لګ ټول معاف کو ختم فمن عفي له من اخيه شيء نو هغه چاته چې وبخل شو من اخيه د تخ د ضرور وی چې ولکه تا خو له رور وجلو تا خو له پلار وجلو خدا ګورستارو غلطی دې کړې دا مسلمان دی وجلې دا مسلمان دی ښا او په دې سره موږ استدلال کو په خوارج باندې موږ حجت قائمو چې وګوره د دې مسلمانی رورولي اوسم لار نه ختم شوي ته وای په قتل باندې په ګناي کبیره باندې سړی کافر کیږي کدا کافر وی الله ورته من اخیه ویل وی نی ویل ورته بیا من اخیه چې دار ضرور دی دا بیا رور نه ګڼل ورته بلکې بیا ورته دشمن ویل ځکه دا بیا کافر شوی په ګناي کبیره سو کافر کیږي نه فمن عفی له من اخیه نو هغه څوک چې وبخل شو د تدا غرور د طرف نه هغه مسلمان رو خپ مسلمانای کې رور دی شی ان څه شی فتباع بالمعروف فتباع خاص قصاص وبخل شو دیت راغې نو چې دیت راغې نو فتباع نو تابعداري د بالمعروف په نیک طریقې تابعداري څه تابعداري دا قاتل په سبا سره روان چې بس دستا تابع من نه پس نه نه دا مطلب نه فاتباع اتباع نه مراد ورپسې کیدل دي په مطالبه د دیت کې مطالبه د دیت ته کوي کنه نو هغه پسې هر وخت په سرواني کنه هغه دیت راخه کنه یار هغه دیت راکا نو فتباع معنی به دا کې فمطالبه جمیله من جهه وارث القاتل پخی طریقې سره به مطالبه کوي دا وارث من وار جهت وارث المقتول پوه شو کنه د جهت د وارث د مقتول نه ما د مقتول وارث ته په ښه انداز باندې څه کوي مطالبه کوي چې زما غدیت راکړه صحیح شو بالمعروف پخی طریقې سره بالمعروف نه مراد بالوجه الشرعي وجه شرعي څنګه دا وجه شرعي جاله چې یو خو طریقې کار ول شریعت مقرره کړی چې دیت پسنګ ادا کیږي په یو ځل باندې ټول دیت نه ورکیږي بلکې په یو خاص ترتیب باندې نو په هغه ترتیب دی ته غواړي دویمه خبره دا ده چې فتباع بالمعروف سره دی او قتل خو کړي او تا وته قصاص معاف کو خودیت راغې او په دیت کې هغه کورګر کې اوس غریب دی پوه شو کنه معاصر ورته په فقہ کې وایي معاصر د تنګلاسه دی نو اوس په تاسو چل کې نو په دې ځای کې به بیا ته ګوري چې انتظار په فقها به تاسو وي قاضي به تاسو وي ته به انتظار کوي پوښوي نو بالمعروف په شرعي طریقې سره دا دی چې کمالدار او غواړي ته که غریب او فقیر نو انتظار کوي پوښوي واداء الیه باحسان دا فاتباع بالمعروف من جهه وارث المقتول واداء وعلى القاتل اداء فقاتل باندې ادا کول دي الیه دی وارث د مقتول تابع احسان په خې طریقې سره په خې طریقې سره وته دیت ورکی به احسان مطلب دا دی چې اسی به مکس نه کوي ټال مټول بنه کوي چې دربه کما ودرېګه در کوم او دا دی ما غره سره دومره خو پر قصاص سره تمام کو تا ول رور وجل دی پلار دی ول وجل دی نو په خي طریقې سره چې روپۍ جس ترشتل نو ادا کوي دا قاتل په بار کې دی خو ادا ولې به احسان هغه یو د مقتول د وارث سره لګي فتباع بالمعروف وادا الیه به احسان دا فعل چا سره لګي دا د قاتل سره لګي ها ذالک تخفیف من ربکم ورحمه دا اسانی دا داس پکوالی له طرف در رب تاسو نه رب درته دا اسانی دا اوس ګورا چې دیت پکې ته مشروع کې دیت نه چې نه خامخا به قصاصي کې سوره بګرانه وا نه نه دیت پکې ته راوستو من ربکم نه طرف در رب تاسو نه ورحمت نو دا رحمت د الله تعالی دې پتا سو باندې فمن اعتدا بعد ذالک نو څوک چې زیاتیو کې پس د دینه زیاته سره زیاته دار کنا چې دی د مقتول وارث خونو ویری زما قصاص معاف کړی دی سبا چې ته موقع ملاو شو نو سړی قتل کړو نو زیاته دی وکړو نو غدر دی وکړو پوښوي دا شو فمن اعتدى بعد ذلك یا تجاوز د قاتل له طرف نه قاتل ویلی مقتول وارث وته ویلی مارته قصاص معاف کړي بس دیت راکړه دلته دیو لګي د دین پسې پسې دیت نه ورکي نی ورکي الله تعالی وی فله عذاب الیم نو خاص د پر بیا عذاب دردون کې دی تا د مسلمان زړه دردو الله وی د بدل دردون کې عذاب درکمه ولکم فی القصاص اوس فائدہ د قصاص د قانون بیانې چې خدای قصاص د دې قانون څخه فائدہ ده نو وی ولکم فی القصاص او خاص تاسو لپاره فی القصاص پنافذ ولو د قصاص قانون د قصاص کې حیات ژوند دی پدې کې تاسو لپاره ژوند دی لکه څنګه ژوند دی یو مړو بل پکې لاړو مړ شو نه دا مرګ دی خدا بیا دا خلکو ته تنبیه ده کنه ویني پکې محفوظ شي سړی ته پته لګي چې بل ورځ ما قصاص کوي بیا قتل کوي به نه کوي کنه حیات په دې معنی سره دا سبب د حیات ګرځي د خلکو یا اول الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د قتل نه دا ځان بچ کړئ د قتل نه چې قتلونه نه کوي کتب علیکم اذا حضر بل قانون تو غره بل قانون څه دی هغه د دغه قانوني وصیت ورته وي د مال د حفاظت لپاره دا قانون وو پوښوي او دا به تر قانون دی کتب علیکم فرض کړی شوی د پتا سو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم یو تن ستاسو الموت مرګ ان ترکا خیرا کچر تفریخی د مال د خیر اطلاقات ما تاسو کله مال تم خیر ویل کیږي خو مال حلال ته ویل کیږي ها مال حرام ته بیا خیر نه ویل کیږي که چرته پرې خید مال حلال نو فرض کړی شوی په تاسو باندې څه شي الوصیت وصیت وصیت پکې للوالدین مور او پلار ته ولقربین او رشتہ دارانو ته بالمعروف په نیکه طریقه باندې حقا علی المتقین حق حقا دا حکم ثابت دی علی المتقین په متقیانو باندې اوس دلته سوال دی سوال دا دی او هغه کسان وی دا آیات منسوخ دی سو کوئی بعضی حضرات وی دا آیات منسوخ دی په اعتبار د حکم سره ولی منسوخ ته وای منسوخ په دی وجه ده چې کتب علیکم اذا حضر احدکم الوصیت للوالدین والدین د پار وصیت ته اقربین د پار وصیت په دې ځای کې راغلی دی او حدیث کې راځي لا وصیت للوارث وارث ته پار وصیتونه نه کوي د وارث په لبرخه هغه برخه به والی او وصیتونه د هغه لپاره نه چلیږي نو د وارث وصیت وای دا مخ کې وو رستو څه شو منسوخ شو نو دا خو یو طرز دی دویم خبره مونږ وای چې نه مونږ خدا ویلو کنه چې کم آیاتونو ته منسوخ وای دا غي فائدہ وی د فائدې د ثواب نه غیر نورم وی ښا هغه څه فائدہ ده هغه دار چې مونږ وای چې نه ته کې وصیت شته وصیت شته دی څنګه وصیت دی یلکه دا د هغه مور او پلار د پاره دی چې کوم مور او پلار ستا وارثان نه ګرځي لکه مور او پلار به وارثان به نه ګرځي او کنه مور او پلار دی کافر دی او ته مسلمانی خیال دې کنه ها موانی دغه سور دي سلور دي کنه هغه دغه کې راضي کنه موانی ارث ارث چې دي چار او رق او قتل او اختلافي دینو دار خوشي رق دې قتل دې اختلاف دې دینو دار دا سلور سیزونو کې سری دې کې چې کله الغه راشي نو دې کې بیا وراثت نشي وړي نو ستا مور او پلار دې په دین کې اختلاف تر سره هغه کافر دي ته مسلمانانی نو اوس تا نه هغه وراثت نه وړي نو ټیک ته کافران کو دي خو خې ګړه خو سره وکړه خبر اورته دي دغه رنگ د اقربین دي نو یو صورت دا دی چې وصیت په دې شکل باندې مراد دی نو بیا به آیات باقی دی په خپل حکم باندې اوسم کول شي هغه ستا وراثت نوړي چې وراثت دی نوړي وارث نه دی نو مور او پلار شو اقربین شو هغه د پاره کته سن کافرم دی خو صدقه پکې چې را دی لخر دی پکې دومره ورکي نو ورکول شي ښا دا کار دا یو صورت شو په دې پوه شوي دویم دا دی چې دا وصیت کې دا مور او پلار چې کوم ده کنه دا موسی له ندی موسی له بل څوک ته وصیت تاو کو خو دوی فقط ستاد وصیت نافذون کی دي وصیت سدي نافذون کی دي دا فلل والدین مطلب دا نه چې ته مور او پلار د پاره د مال وصیت کې بلکې مور او پلار ته وصیت کې چې زما په دې مال کې درې مېسا غریبانو ته ورکړي نو دا سری دا نافذون کې دی وصیت دی موسی له نه دی وصیت دای ته نه کړه شوی دای ته مال نه ملاویږي بلکې دوی ته د مال د دې تقسیمول وصیت کیږي نو دا وصیت هم برقرار دی صحیح شو کنه دا وصیت هم برقرار دی فصل استجاری دی درې وای صد مال کې کوم دن تکول شي ها کتب علیکم فرض کړه شوی د پتا سو باندې اذا حضر کړه چې حاضر شي حدکم یو تاسو تعال موت مرګ علامات تمرګ ان ترک خیرا کچر تفریگی دے دزان نرست مال الوصیت فرض پی وصیت تے للوالدین د پاره د هغه مور او پلار چې هغه د وارثان ندي یو معنی دا شو والاقربین او د پاره د هغه رشتہ دارو چې هغه د وارثان ندي بالمعروف په نیکه طریقې سره نه په شرعي طریقې سره دا څه باندې کوي چې ټول مال ورکی نه سلس کې بچلېږي معروف وصیت سره معروف او شرعي وصیت په سلس کې دی درېمه برخه د مال کې ته کول شي نور نشي کول شي ګند وارثانو مال ته ټول تعالی ترقه کی دا څه نشي کول یا دا چې الوصیت دا وصیت بکئی مسکینانو د پاره خلل والدین کای به چاته والدین او تمور او پلار تا ول اقربین رشتہ دار او تا چې کوم وسره کټ خوا کې ناس نو بیبي او بابا داسې چل به وکي چې زه خو مړکی کوم دور اساسا نه پاتې شو په دې کې بل درې مې سکی دی غریبانو پلاني غریب ته پکې دا ورکی پلاني ته دا ورکی دا فقط دی او دا وصیت مال دی ته نه ملاوي دا دا صورت چې مسلمانانو بیا دا صورت ته والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین ثابت دی دا حکم پچا باندې په متقیانو باندې دا متقیان خلق کوي دا چې مطلب وصیتونه کوي کنه دا مال وصیت چې کوم دا متقیانو خلقو کار دی فمن بدله او اوس دا راشه اوس پسې بل حکم وصیت وشو چې وصیت وشو نو اوس د دینه پس دا وارث خناستو د خو واورید خدای نه پس دغه پوری کې درې مې څه د مال نه وبا سم دا ماته لوی مشکل جوړي نو دی ولګي دوی نه نه بابا دا سې وی پوښ کنه تاسو په نه پوښوي بابا چې خبره کوله نو هغه وجرا ټول مال چې کوم نه کنه د خپل مینس کې تقسیم کړي او یو روپۍ بار ته ورنه کوي بدل کړي وصیت نو الله وی فمن بدله هغه څوک چې بدل کړي دا وصیت بعد ما سمعه پس دا غینه د اوریدل دی یا پخپل اوریدل یا بعد ما علمه پس دا غینه چې دې په پوهه شوی دی یو سړی دی هغه خپل نه دی اوریدل خو دوه کسان شاهدان ال تناستو چې وصیت کېدو او را دی وارث ته ولوي چې ولکه بابا دې وصیت کړل دی ا دې وای نه نه نه لیکل خو شو کنه دا خبره بیا بدل کړه نو بیا سمعه خامخ اوریدل نه دی بعد ما علمه پس دا غینه چې دې پوه شوی دی فانما اسمه نو یقینا ګناه ده دی ګناه ده دی بدلول د وصیت علی الذین پاکستان باندې دی یبدلونه چې بدلی دا وصیت چې څوک دا وصیت بدلی ګناګار پیدا دی هغه د ګناګار هغه پلاړو خاور دی ګناګار دی ان الله سميع یقینا الله تعالی اوریدون کې دا خبرو دی چې دی مړی په وخت وصیت کې کولی علیم او پوهه دی الله تعالی پتا سبحانه چې تاسو څنګه بدلوي الله درمانه پوهه دی فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم فمن خاف غسوک چې او یریږي مم موسن د وصیت کوونکو نه جنفن جنفن د میلان ال الباطل باطل طرف ته میلان او اسمن یا د ګنانا پوښوي د ګنانا یریږي یا د میلان باطل طرف ته کوم دغه میلان کې یو طرف خاص کوي یو طرف ته سړی مړ کیږي او ای زما دا ټول مال چې کوم دی کنه دا زما د کشر دوی ته ورکړي او دا ناروا کار دی میلان ال الباطل دی او طرف ته ورمایل شو پوښوي او جانبداریو کا جنفن معنی دا کوي چې جانبداری میلان ال الباطل دی او جانبداری پوښوي کنه جانبداری وکړه او اسما یا د عام ګنا نه چې کوم دنو یریږي بی ځای وصیت کوي دریم سولس کې رضا چلے دو د نور وصیت کو پسې چې نیم مال مې الله په لار کې خرج کړي خوش وي نو دا ګنا نو دا کار سره فلا فاصلح بینهم اوس وصیت بدلول چاوي چې حرام دي کنه استاد سړی نه واوریدل چې سړی داسې کار وکړي چې وی چې د مال ټول مال چاته ور کوي د ما کشر زوی ته ور کوي نو دا سری دا جانبداری ده دا جنف یا دا ول چې زما په نیم مال تقسیم کړي نو اوس دا خطا واورید اوس توای وصیت بدلول خو حرام دي زه څه چلو کما الله وای وو دا خو د ګناه کارو کو دی وصیت کوونکی فاصلح بینهم تولګی اصلاح دراوسته پمیل د دوی کې ورونه یو بل سره وران شو چې ماته خو نیمه راکړې ده خو بنی ما اخلم ته وته وای چې نه نه پوچی شریعت مطابق بکارو پورا د صلح به کو یو سیستم براو پاسو شریعت تری ور برابر کا صلح دی وکړه نو فلا اسم علی وتا باندې ګنا نشته دی ورورا په دې باندې نه ګناګاری ښا صحیح شو بابا خلاړو خو لیکن دا خبره راته تعالی غینه پس هغه وصیت شرعی طریقې ترا واړولو نو چې شری طریقې ته دراواړلو دا بدلول باندې ته نه ګناګارېږي دا بدلول جایز دي ښه هر قسم بدلول حرام نه دي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کړي لمن تابا هغه څوک چې توبه وباسي بعد ال... او دغه پس ته هغه ګنا نه چې هغه ګنا نه هغه توبه وباسله چې دا خو ما ډیر غلط کار وکړ کنه چې دا وصیت می بدل دا غلط وصیت می وکړو او رحیم دی الله تعالی په هغه چا باندې چې داغه خپل وصیت غلط وکړو خو لیکن رست رشتہ دارانو چې کوم دغه داغه وصیت چری طریقې تراوړو کې دي چې الله تعالی په هغه باندې په دی وجه رحم وکړي چې زما او بخلی غلط وصیت خو لري کړو خدای رشتہ دارانو د خکار وکړو د ګنا نه اخلاص شي پوه شو کنه الله تعالی په دې طریقې سره پاغه باندې رحم وکي نو دا اصل کې هغه جواب د سوال چې یو سړی ویلي چې وصیت بدلول خو حرام دی الله مخکې وی پاین نمایس مو علی الذین یبدلونه نو اوس یو سړی غلط وصیت وکړ څه چالو کوم الله وای نه خیر دی هغه بدلوا چې شری طریقې ته راولي د شریعت نه خلاف کول حرام دی